که چرته وی فیضان په دغه وخت کې لا یوتون الناس نقیرا نبه ورکړي خلکو ته نقیرا په اندازه د داغ د کجوري داړو کې هم یاسدون الناس یاسد کې دي خلکو سره علامه په غسبانی اتاهم الله چې ورکړي دي تعالی من فضل د فضل خپلنا فقد اتینا داګي سرور کړیو مونږه آل ابراهیم آل ابراهیم علی السلام لا اولاد د ابراهیم علی السلام لا الكتاب قران او الحکمت او سنت واتینا مو ور کړیو مونږ دی لرا ملک عظیما بچایلو یا فمنهم باز دینا منا سوق دی منا چې مان راوړي بي په دی باندې ومنهم باز دینا منا سوق دی صدانو